کوم فرښتو چې عرش اوچت کړي دي او کوم چې د عرش نه غیر چاپیرا حاضر اوسي هغه ټولي د خپل رب د حمد سره دغه تسبیح وایي هغه په هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې د بخانه دعاګانې غواړي وذلك هو الفوز العظيم اے زمونږ ربا داخل کړه وي هغه همیشه جنتونو ته چې داغه وعده تا داغوی سره کړی دا او داغوی په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کم صالحان دي هغه هم هلته هغه ته ورسوا بشکا ته غالب او د حکمت خاوند یې بشکا کوم خلکو چې کفر کړي دي د قیامت په ورځ به هغه ته आवाज وکړي شي نن چې تاسو لا په خپل ځان باندې څومره سخت غوسه درځي د دې نه زیاته غوسه به الله تعالی لا په هغه وخت کې ورتلله کله چې به تاسو ایمان ته راوبلل شوي فالحكم لله العلي الكبير جواب به ورته میلاو شي دا په کم حالت کې چې تاسو مبتلا یې دا په دی وجه دی چې کله به یوازې الله ته خلق را غوښتل کېدل نو تاسو به تری انکار کولو او چې کله به دا غسره نور څوک شریک کړل شول نو تاسو به منل هغه د اوچتو درجو خاوند دی د عرش مالک دی هغه چې په خپل بندگانو کې پچا باندې په خپل حکم سره روح نازل ول غواړي هم پاغوي نازلوي د پاره د دې چې هغه د ملاقات د ورځې نه خبردار کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق ويروا د هغه ورځې نه چې هغه نږدې راغلی دا چې زړونه به خلی ته راختلی وي او خلق به چپچاپ غمزپلی ولاړ وي د ظالمانو د پاره به نه یو مهربانه دوست وي او نه یو شفاعت کوونکې چې داغه خبره اومنل شي دا انجامي زکه شو چې هغوی ته خپل رسولانو واضح نخي او حکمونه راوړل او هغوی داغه د منلو نه انکار وکړو اخر دا چې الله هغوی راونیول بشکا چې هغه قوي دی او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی بیا چې کله هغه زمونږ د طرف نه هغه ته حق ویوړو نو هغه وویل چې کم خلکو ایمان راوړې دي او داغه سره شامل شوی دي داغه ټولو الکان اوجنې او جنکې ژوندې پرېګ دی لیکن د کافرانو تدبیر به اثر لاړ بر لا يؤمن بيوم الحساب موسی علی السلام اویل ما خو د هر هغه متکبر سړی په مقابله کې چې هغه د حساب په ورځ ایمان نه لري د خپل رب او ستاسو د رب سره پناه غستلی ده په دې موقع د آل فرعون نه یو مؤمن سړي چې خپل ایمان پټ ساتلی وو وویل آیا تاسو یو سړی صرف په دې وجه وجنئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه تاسو تخکاره نه خراوړلې کو هغه دروغجن وي نو داغه دروغ به په خپل پاغو واپس ورپریوزي لیکن کچری هغه رښتینی وي نو هغه چې د کم هیبتناک انجام نه تاسو یې روي دا غینه با سخو ضرور پتا سو راځي بشکا الله یو داسې سړی ته هدایت نکوي چې هغه د حد نه اوړې دونکي وي او دروغجن وي رشاد اے زما د قوم خلکو نن بادشاہي ستاسو ده او پزمکه تاسو غالب یی لیکن که د الله عذاب په مونږ راغې نو بیا به څوک زمونږ امداد وکړي فرعون ویل زه خو تاسو ته هغه رائے در کوم کوم چې ماته مناسب ښکاری او زه تاسو ته هغه لار خیم کوم چې ټیک ده ومن يضلل الله فما له من هاد اے قومه زما سره یره ده چې په تاسو باندې چرتا د چغو چغا ورځ را نشي چې بیا به یو بل ته اوازونه کوي او د تیښتې منډي به وهاي لیکن په هغه وخت کې به مو د الله نه بچکون کې هیڅوک نوي د دین مخکې یوسف علی السلام تاسو ته واضح دلیلونه راوړي وو لیکن هغه چې کم تعلیم راوړي وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شکمن وای بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به د هغه نرستو الله بل رسول هرگز نه را لېږي دغه شان الله هغه ټول خلق په گمراهۍ کې اچوي څوک چې د حد نه اوریدونکي وي او شکیان وي او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر د دینه چې هغه ته څه سند یا دلیل راغلی وي دا طریقه د الله او د مؤمنانو په نس د بغض طریقه ده دغه شان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په زړه باندې مهر لګوي فرعون ویل اے حمانا زما د پاره یو اوچته مانه جوړ کړه چې زه پری لارو ته ورسېګم د اسمانونو لارو ته او د موسی خدای لګو وینم ما ته دا موسی دروغجن معلومیږي د غشان د پاره دا خپل بدعملی خاصه ښکار کړی شو او هغه د نیغ لارې نه منع کړی شو د فرعون ټول تدبیرونه داغه د خپل تباہی په لار کې استعمال شو هغه کم سړي چې ایمان راوړی وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو زما خبره اومنه زه تاسو ته صحیح لار خیم اے قومه د دنیا دا ژوند خو یو څو ورځې دی د همیشه استوګنې ځای خو اخرت دی من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها څوک چې بدی وکړي هغه تبا هم هغه مر بدله ملاويږي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي نو دغه سي ټول خلق به جنت ته ننوځي او هلته به ورلا به حساب رزق الكفار اے قوما اخر دا سکی صدا چې تاسو نجات تراولم او تاسو مالا د ور طرف ته دعوت راکوي تاسو مالا د دې خبرې دعوت راکوي چې زه د الله سره کفر وکړم او داغه سره هغه هستیانی شریکی کړم چې هغه زنه پیژنم اخر دا چې هغه خلکو د دغه مؤمن خلاف کم خراب تدبیرونه وکړل الله تعالی هغه دغه ټولو نه بچ کړو او د فرعون ملګری په خپل د بدترین عذاب په چکر کې راغلل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا منا نصيبا من النار بیا لږ خیال وکړه د هغه وخت کله چې به دا خلک په دوزخ کې د یو بل سره جګړې کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغه به ځان غټ غړونکو خلکو توای چې موږ تاسو تابع وو نو آیا فاستعذ بالله انه هو السميع البصير حقیقت دا دی چې کم خلک د یو داسې دلیل نه بغیر چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي نو دا غوي په زړونو کې نور هیڅ نه دی بس لوی دا لیکن هغه هغه لوی ته رسیدونکو نه دی چې د کمی هغه غرور کوي كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون دغه الله چې تاسو د پاره دا هر څه کړی دي تاسو رب دی د هر څه پیدا کون کې دی داغه نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشتا نو بیا تاسو د کم ځای نه په دوکه کې اچول کېږئ هغه هم الله دی چې تاسو د پاره زمکه د قرار ځای جوړ کړو او بره در باندې د اسمان ګمبد جوړ کړو او تاسو شکلی جوړ کړو او ډیر خاصته جوړ کړو او تاسو لای د پاکو سيزونو رزق درکړو دغه الله چې دا کارونه کوي ستاسو رب دی نو دغه د کائناتو رب د بے حساب برکتونو خاوند دی هغه ژوند دی دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا نو خپل دین داغه د پاره خالص کړي او هغه ته आवाज کوي ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې زه خو د هغه هستیانو د عبادت نه منع کړی شوی یم کوم ته چې تاسو आवाज کوی او الله پرېږدی زه دا کار کولای نشم ځکه چې ماته د خپل رب د طرف نه واضح نه خې راغلی دی هم هغه دی چې تاسو یې د خاورې نه پیدا کړئ بیا د نطفه نه بیا د وینې د ټوټې نه بیا هغه تاسو د بچی په شکل کې راو باسي بیا تاسو لویوي د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا مو نور لویوي د پاره د دې چې تاسو بډاوالي ته ورسئ او پتا سو کې څوک لومبه واپس غفتل کیږي نو ډیر زر به دوی ته پته ولګي څو وخت چې پټای د دوی په سټونو کې وي او زنجیرونه چې دا غینه به نسی او اشیدل او بو ته به راکاږي او بیا به د دوزخ ورته ورغورځول کیږي ثم قیل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا د الله وعده حق ده اوس کومګه ستا په مخ کې دوی ته د هغه انجام سه حصہ اوخیو چې د کمی نه یرو مونږ یا دا غین مخ کې مونږ تا د دنیا نه واخلو په هر صورت کې با دوی خاص مونږ طرف ترازی هغه هم الله دی چې ستاسو د پاره دا ګرځیدونکي زناور جوړ کړی دی د دې غرض د پاره چې په هغه کې تاسو په زینو باندې سورلای وکړی او د زینو غوخه وخورئ او په هغه کې ستاسو د پاره نورې هم ډېری فائدې دي دا غینه تاسو دا کار هم اغستې شئ چې تاسو په ځلونو کې کم زیاته د تللو حاجت وي هلته پریزان ورسوي وخسر هنالك الكافرون لیکن زمون د عذاب د لیدون رستو داوی ایمان هغه له هیڅ فائدہ ورکولې نشوا ځکه چې دا د الله مقرره قاعده ده چې همیشه داغه په بندگانو کې جاری پاتې شوی ده او په دغه وخت کې کافران په تاوان کې راغلل